مقیم او تندرست مسلمان باندې فرض دی د جمعې لمونځ په نابالغو په مریضانو باندې په ړندو په مسافرو په شلو په لیونو او په ښځو باندې فرض نه دی لکن که دیو ادا که بیا مونځ کیږي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایی که چیرې یو لوند سړی هغه ځان ته لارښود ونه لري چې هغه لاس نه ونیسي او د جمعې مانځه ته یې بوځي په هغه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی ځکه هغه په خپله د تللو عاجز دی نو د بل په لارښوونه باندې دا قادر نه بلل کیږي لکن امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې په دې صورت کې هم په هغه باندې مونځ فرض دی امام ابو حنیفه رحمه الله لږ توسع کړي د جمعې لمانځه په باره کې یو څو اهمې خبرې قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو د جمعې د لمانځه لپاره د لمانځه څخه د مخه دوه خطبې ویل ضروري دي په اوله خطبه کې به د الله رب العزت حمد سمع ووایي او په محمد رسول الله باندې به درود او سلام ووایي د قرآن کریم یو څه برخه دې هم ولولي او د وخت مطابق مسلمانانو ته دې د نصیحت خبرې هم وکړي او په دویمه خطبه کې د الله پاک سنا او په محمد رسول الله باندې درود ووایي او بهتره دا ده چې خطبه په عربي ژبه باندې ویلی شي او د لومړۍ خطبې نه وروسته لږ اندازه کیناستل بیا دویمې خطبې لوستل چې دا سنت طریقه هم ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي خو له بده مرغه په بعضې ځایونو که موږ وینو چې فارسي او پښتو اشعار په خطبه کې شروع کړي دي دا مناسب نه ده خطبه باید په عربي ژبه باندې ولوستل شي او خطبه چې تاسو لولئ په هغه کې په الله باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود صحابه او بزرګانو د دین او مسلمانو لپاره دعا کول دا ضروري ده نه چې ته خطبه کې عربي او پښتو اشعار شروع کړه او دومره یې اوږده کړه چې حتی مونځ دوه نیمو درې بجو ته ورسوي دا په کار نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي او چې کله د جمعې ورځې خطبه شروع شي نو هلته بیا مونځ کول په کار نه دي له بده مرغه زموږ ځینې ورونه دي چې د جمعې لمانځه ته راننوځي امام په خطبه کې او دې سنت شروع کړي فقهاو لیکلي چې په دې وخت کې سنت کول مکروه تحریمي دي حتی د خطبې په وخت کې خبرې کول سلام اچول د چا سلام اخیستل د قرآن کریم تلاوت کول د دې ټولو نه نهیې راغلي منع راغلی چې تاسو دا هم مه کوئ د خطبې په وخت کې او موږ چې کله جومات ته راننوځو خطبه شروع او په سنتو باندې اخته یو نه دا ضرور نه دی د جمعې د ورځې آداب د جمعې په ورځ باندې هغه چا باندې چې د جمعې لمونځ فرض دی او شرایط د ادا او د وجوب دواړه موجود دي نو باید چې هلته پاکې جامې واغوندي خوشبویي او عطر استعمال کړي او همدارنګه لمبل په دې ورځې باندې غسل کول د جمعې په ورځ باندې سنت دي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ کې د دې خبرو ډېر زیات خیال ساته او د دې اهتمام به یې کوه رسول الله به پاکې جامې مه غوستلې رسول الله به لمبل او رسول الله به خوشبویي هم استعمالوله همدارنګه یو انسان کولی شي چې د جمعې په ورځ د خپل ویښته جوړ کړي د جمعې په ورځ د خپل نوکانو اخیستل یا زاید ویښته لرې کول دا هم د جمعې په ورځ باندې سنت دي او هغه امام چې کله خطبه وایي نو آداب یې دا چې خطبه ډیره په اوچت آواز او په وقار او په جذبې سره ووایي داسې خطبه دې نه وایي چې مقتدیان په صف کې ناز دي هغه ټولو ته خوب ورشي لنډه خطبه ډیر په اوچت آواز ډیر په وقار او په جذبه سره باید خطبه وویل شي سترګې مې تږې وې وصال ته د نبي حسن و جمال او یوه غوښتنه زما البته چې دا د جمعې د ورځې آداب هم دی چې کله جماعت ته ننوځئ په هر ځای کې د جماعت خالي ځای و تاسو هلته کینئ د خلکو په اوږو باندې مه تیریږئ یو خو ناوخته راشي او بیا د خلکو په اوږو باندې تیریږي ځان دویم او اول صف ته رسوي د دې کار نه رسول الله نهیې فرمایلی نه منع کړې ده بس که په کوم ځای کې چې خالي ځای و تاسو هلته په جومات کې کینئ او د جمعې په ورځ چې هر څومره مخکې څوک جومات ته لاړ شي په هغه اندازه به الله رب العزت هغه ته ثواب ورکوي او د جمعې لمونځ ټول دولس رکاته دی اول څلورنی رکات سنت ورپسې دوه رکعته چې تاسو امام سره کوئ هغه فرض ورپسې څلور رکعته سنت بیا ورپسې آخرني دوه رکعته هم سنت او که تاسې لاړئ چې امام د جمعې مونځ کړی آخره قاعده کې هم امام ومونده بیا هم د جمعې فضیلت تاسو وموند یعنې د جمعې مونځ هم وشه او د جمعې مونځ باید په جامع مسجد کې ادا شي د جامع مسجد څخه مراد هغه مسجد ده چې هغه لوی وي او د ښار یا د کلي په سطحه باندې هغه جومات جوړ شوی باید هلته د جمعې مونځ وشي خو دا په هغه ځای کې چې شرایط د ادا او شرایط د وجوب موجود وي اوس به راشو لنډې دمې ته دربنئ بله مهمه مسله هغه د اختر لمنځونه دي د اخترونو لمنځونه چې یو اختر د شوال د میاشتې په لومړۍ ورځ راځي چې هغه ته عید الفطر وایي یعنې د روژې والا اختر او دویم اختر د ذلحجې د میاشتې په لسم تاریخ باندې راځي چې هغې ته عید الاضحا او عید الضحا وایي یعنې مطلب دا چې د قرباني اختر او دا دواړه ورځې په اسلام کې د خوشحالي او رخصتي ورځې دي د دې دواړو ورځو نه علاوه بله ورځ په اسلام کې د رخصتي لپاره نشته هر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې له مدینې منورې ته هجرت وکړه نو د مدینې مسلمانانو به دوه ورځې خوشحالي لمانځله چې یوه اوله ورځ د نوروز وه او بله اوله ورځ د میزان وه رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې تاسو لپاره څه دي چې په دې دوه ورځو کې خوشحالي کوئ؟ هغو ورته ویل چې د جاهلیت په زمانه کې موږ هم په دې دوه ورځو کې خوشحالي کوله او اوس هم کوو. رسول الله ورته ویلې نه چې الله رب العزت د دې ورځو په ځای تاسو ته دوه ورځې نورې د خوشحالي درکړي چې یوه د واړه اختر ورځ او بله د لوی اختر ورځ لکه چې فرمایي عن انس قال په دې دوه ورځو باندې کې وکړي نورې ورځې نه د رخصتي ورځې دي او نه په هغه کې جشن نیول پکار دي د اختر د لمانځه حکم په دې دواړو اخترونو کې په هر مسلمان دوه رکعته لمونځ واجب دی د دې دواړو لمنځونو لپاره هغه خبرې ضروري دي کومې چې د جمعې لمانځه لپاره ضروري وي ولاکن څه ناڅه کمی او زیاتی دلته شته اول دا چې د اختر مانځه دپاره اذان او اقامت نشته خو جمعې مانځه کې اذان هم کیږي اقامت هم کیږي دویم دا چې د جمعې په ورځ خطبه د لمانځه نه مخکې ویل کیږي او د اخترونو په ورځ خطبه د لمانځه نه وروسته ویل کیږي دریم د جمعې په ورځ خطبه واجب ده او د اخترونو په ورځ خطبه ویل سنت ده څلورم، د جمعې په لمانځه کې تکبیرونه نشته، د اخترونو په مانځه کې په هر رکعت کې درې درې تکبیرونه ویل کیږي. پنځم، که د جمعې لمونځ قضا شي نو د ماسپښین لمونځ کول پکار دي چې څلور رکعته فرض وکړي او که د اختر لمونځ د چا نه قضا شي نو بیا د هغه قضایي نشته دی او د اخترونو د لمانځه وخت د لمر ختو نه وروسته چې کله لمر دوه نایزې یا درې نیزې راپورته شي د هغه نه تر زواله پورې او که چا نه د اختر په اوله ورځ باندې مونځ پاتې شو کولی شي چې په دویمه ورځ یې وکړي په واړه اختر کې او که په لوی اختر کې په دویمه ورځ پاتې شي کولی شي چې په درېیمه ورځ باندې هم د اختر مونځ ادا کړي البته که عذر یا باران وي یا ورځ صحیح معلومه نه وي نو کولی شي چې په دویمه او په درېیمه ورځ هم په لوی اختر کې د اختر مونځ ادا کړي د اختر د لمانځه طریقه د دواړو اخترونو د لمانځه طریقه دا ده چې امام او مقتدي دې دواړه نیت وکړي د اختر د لمانځه چې زه د واړه اختر یا د لوی اختر دوه رکاته واجب مونځ سره د تکبیرونو زه ادا کوم که دا په ژبه باندې نشي ویلی چې په خپل زړه کې امنیت وکړي دا هم کفایت کوي نو امام به الله اکبر ووایي ورپسې به امام او مقتدي دواړه سبحانک اللهم ووایي چې کله سبحانک اللهم امام خلاصه کړه په اول رکات کې نو درې ځلې به امام الله اکبر وای او د خپل غوږونه به لاسونو ته پورته کړي مقتدي به ورسره هم کوي چې درې وارې الله اکبر ویلې لاسونه یې غوږونو ته پورته کړل نو بیا به د خپل لاسونه وتړي الحمدلله به ووایي الحمدلله پسې به وروسته یو صورت وایي یو رکات به وکړي چې کله دویم رکعت ته امام راپورته شه الحمدلله دی وایي الحمدلله پسې د وروسته یو صورت ووایي چې صورت خلاص کړه بیا د درې وارې الله اکبر وایي او د خپل لاسونه د غوږونو ته پورته کړي درې وارې به الله اکبر وایي د خپل لاسونه به غوږونو ته پورته کړي او مقتدي به امام سره دا کار هم کوي او په څلورم وار چې بیا تکبیر وایي بیا به رکوع ته لاړ شي او د خپل مونځ به ختم کړي او چې کله مونځ خلاص شي نو امام به فورا د مانځه د فارغېدو نه وروسته پورته شي او خطبه دې شروع کړي او ټول مقتدیان به خطبه په خاموشي سره واوري چې کله خطبه ختمه شي نو امام دې دعا وکړي او د اخترونو په خطبو کې امام باید د جمعې خطبې په شان د خطبو په منځ کې کینی او امام باید د اختر په خطبه کې دا کلمه ډیره زیاته ووایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د اخترونو د ورځې سنتونه او مستحبات د اختر مانځه لپاره غسل کول، مسواک وهل، ښې پاکې او نوې جامې اغوستل، خوشبويي استعمالول، په عیدګاه کې لمونځ کول. اختر مونځ خو په هر جومات کې کیږي مګر په عیدګاه کې د اختر د لمانځه کول دا سنت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټولو صحابه کرامو دا کار کړی دی او چې کله عیدګاه ته ځي باید پیاده لاړ شي او که عذر ولري بیا کدلی شي چې په سورلي باندې هم لاړ شي او چې کله عیدګاه ته ځې په یو لاره لاړ شه او چې راګرځې په بله لار لاړ شه ځکه الله رب العزت چې کم قدم ته پورته کوې الله رب العزت به په دې باندې تا ته یوه نیکي درکوي او کم قدم چې ږدې الله به د هغه په واسطه ستا یوه ګناه معاف کوي درته او د واړه اختر په ورځ د مانځه نه مخکې خرما خوراک یا داسې بل خوږ شي خوړل دا سنت دي او همدارنګه د لمانځه نه دې مخکې بلکل د خپل هغه صدقې فطر او سرسایه ادات کړي دا خو د واړه اختر خاص عمل و او د لوی اختر خاص عمل دا ده چې عیدګاه ته کله روانیږئ نو په لوړ آواز سره تکبیر وایه او د لوی اختر د مانځه نه مخکې څه خوړل په کار نه دي، بلکه باید روژه ونیسي چې کله قرباني وکړي نو د خپل روژه دې په هغه قرباني باندې ماته کړي. نو په چا باندې صدقه فطر سرسایه واجب ده په هغه باندې قرباني هم واجب ده که چا قرباني ونه کړه نو هغه به د اسلام په مقدس دین کې سخت ګناهګار وي او که چا قرباني ته پیسې نه درلودې قرض یې کړې الله به یې غني کړي او یو بله مهمه مسله دا ده چې د اخترونو د لمانځه نه مخکې د نفلو کول په کار نه دي چې موږ او تاسو نفل وکړو لاکن که د چا نه سهار مونځ پاتې او قضا شوی او د څه عذر د وجې نه هغه کولی شي چې د خپل لمانځه قضايي په کور کې راوړي او بیا لاړ شي جومات ته یا عیدګاه ته لاړ شي هلته دې د مانځه تیاری ونیسي ایام تشریق د ذوالحجې یولسمه یعنې د اختر دویمه ورځ دولسمه دیارلسمه ورځ دا د تشریق په ورځو په نامه باندې یادیږي تکبیرات تشریق د عرفې د ورځې د سهار د مانځنه شروع کیږي د دیارلسمې ورځ تر مازیګر لمانځه پورې نو چې کوم تکبیرونه د فرض لمانځه نه وروسته ویلی شي هغه ته تکبیرات تشریق وایي نو په هغه چا باندې چې د اختر مونځ واجب دی په هغو باندې د تکبیراتو تشریق ویل واجب دي او زمونږ خویندې دې باید هم تکبیر تشریق ووایي خو سړي به په لوړ اواز باندې وایي لکن ښځې به چې تکبیرات تشریق وایي هغه دې په ښکته اواز باندې وایي او که زمونږ یو مسلمان رور راغی د اختر په لمانځه کې هغه وخت شریک شه چې اکمام تکبیر ویلی و نو ده ته په لمانځه کې شریکېدل او فورا تکبیر ویل پکار دي که امام یې په رکوع کې ونیوه تکبیرات یې تیر شوي ول نو کولی شي چې هغه تسبیحاتو په ځای په رکوع کې هغه تکبیرات ووایي خو په دې ځای کې د بیا لاسونه نه پورته کوي او که زمونږ یو مسلمان رور نه بلکل یو رکات تیر شوی و د اختر مانځ راغی په دویم رکات کې شریک شه نو چې کله امام سلام دا د یو رکات تکبیرونه خو به امام سره ووایي نو چې کله امام سلام وګرځولو د امام د سلام ګرځولو نه وروسته یې دا ودرېږي او یو رکعت دې وکړي او په دې رکعت کې د قرائت نه وروسته درې تکبیرونه سمدستي ووایي سمدستي درې تکبیرونه دې نه وایي بلکې د قرائت نه دې وروسته هغه درې تکبیرونه بیا دا ووایي نو که امام په اول رکعت یا په دویم رکعت کې تکبیرونه هیر کړل نو امام ته په کار ده چې په رکوع کې دا تکبیرونه ووایي او که په رکوع کې د امام نه هم تیر شه خپل مونځ دې وکړي هیر شول مونځ شوی او سجدې سهوه دې نه کوي اگر که په ترک د واجب باندې سجدې سهوه شته خو لاکن د اختر په لمانځه کې د سجدې سهوه نه کوي ځکه چې د خلکو کڼه ګونه ډیره زیاته وي نو که دا سجدې سهوه وکړي نو هلته به په مانځه کې ګډوډي رامنځته شي نو له دې وجې نه د سجدې سهوه نه کوي قدرمنو اورېدونکو دا و د جمعې مونځ او د اختر